یو فقیر او یو مسکین یا ځینې نور کسان تاسو د الله په نامه ستاسو نه غوښتنه کوي نو تاسو هغه ته ورکړئ ابو داود د حضرت جابر رضی الله تعالی عنه نه روایت کړی دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل څوک چې د الله په نوم له تاسو نه پناه وغواړي نو تاسو پناه ورکړئ څوک چې د الله رب العزت په نوم درنه غوښتنه کوي تاسو هغه ته ورکړئ همدارنګه څوک چې تاسو ته د میلمستیا دعوت درکړي د هغه دعوت او بلنه ومنئ څوک چې نیکي در سره وکړي بدله یې ورکړئ او که بدله یې نشئ ورکولی دومره دعاوې ورته وکړئ چې ستاسو په فکر نور مو د هغه بدله ادا کړې وي دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نصیحت دی مسلمانانو ته څوک چې د الله رب العزت په نامه ستا نه غوښتنه کوي که دې واس او توان یې ورې کړه که واس او توان دې نه وي نو ښه خبره ورته وکړه تر څو هغه ستا نه وګرځي خوشحاله ولاړ شي همدارنګه که څوک د الله په نامه ستا نه پناه غواړي ته هغه ته پناه ورکړه د خلکو د ظلم د وحشت او د بربریت نه وساته که څوک د میلمستیا دعوت درکړي، بلنه درکړي، تر خپل وس او توانه پورې د هغه بلنې ته اجابت وکړه، ورشه. او که چا در سره نیکي وکړه، کوشش وکړه چې د هغه نیکي بدله ورکړي او که د نیکي بدله یې نشې ورکولی، نو د هغه د نیکي په بدله کې ته د هغه لپاره د الله رب العزت نه بخښنه غواړه، د هغه په حق کې ته دعا کوه. او ستاسو هره غوښتنه چې وي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي هغه دې د الله په نامه او د الله نه غیر د جنت د بل شي سوال مه کوئ د الله په نوم غیر د جنت نه د بل شي سوال مه کوئ لکه ابو داود د حضرت جابر نه روایت کوي رسول الله فرمایي لا یسأل بوجه الله الا الجنه سوال دې نشي کولی د الله په واسطه له جنت پرته د هیڅ شي نو د الله په نامه باید د جنت سوال وشي د بل شي نه اوویشتم نصیحت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه دا دی چې تاسو سورې فاتحه یعنی الحمدلله ډیر تلاوت کوئ ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی چې سورې فاتحه د هر مرض لپاره شفا ده سورة الفاتحة شفاء لکل الداء سورې فاتحه د هر مرض دپاره شفا ده او د دې نوم هم شافیه او کافیه او وافیه ده همدارنګه په بل حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی چې سوره فاتحه د هر مرض لپاره شفا دی مګر پیس او مرګ که ستاسو په کورنۍ کې څه مریضان وي یا هغو ته د پیریانو څه تکلیف رسېدلی وي کولی شي چې ستاسو په کورنۍ کې یو پوه او کاتب ډیر په اخلاص او په صداقت سره سورې فاتحه ولولي او هغه کاغذ په اوبو کې واچوي د هغه د اوبو نه سهار او ماښام تاسې هغه مریضانو ته ورکړئ الله به شفا ورکوي همدارنګه کولی شي فاتحه په هغو باندې ولولئ شف او کفې کوي الله به شفا ورکوي هغه حدیث چې مسلم د حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه نه روایت کړی دی هغه فرمایي چې رب العزت فرمایي چې الحمدلله یعنی سوره فاتحه نیمه زما او نیمه زما د بنده لپاره ده کله چې زما بنده وایي الحمد لله رب العالمین نو الله رب العزت فرمایي حمدني عبدي بنده زما ستاینه وکړه که غواړئ چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نصیحتونه په خلاصو غوږونو باندې واورئ نو دا نصیحت هم واورئ چې سورت فاتحه ډیر تلاوت کوئ الله رب العزت به مشکلات د دنیا او د آخرت درته اسانه کوي او الله رب العزت به تاسو ته د سمې لارې لارښوونه کوي هغه لار چې هغه د انبیاو د شهداو او د صدیقینو لار ده اته ویشتم نصیحت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه دا دی چې تاسو زما سنت ژوندي کړئ بدعات او خرافات او هغه نوي کارونه چې په دین کې خلکو ایجاد کړي د هغو نه تاسو نفرت او کرکه وکړئ هغه پرېږدئ تاسو زما سنت ژوندي کړئ هغه حدیث چې ترمزي د حضرت عمر بن عوف رضی الله تعالی عنه څخه روایت کړی دی هغه فرمایي چې یو ورځ رسول اکرم صلی الله علیه وسلم حضرت بلال ته وفرمیل چې ای بلاله پوشه حضرت بلال رضی الله تعالی عنه ورته وفرمیل یا رسول الله په څه شي باندې پوه شم رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل خبردار چا چې زما سنت ژوندی که نو ده ته به په هغه د عمل کوونکو په اندازه خیر ورکول کیږي او د عمل کوونکو په ثواب کې به هیڅ کم کمی نه راځي او چا چې زما سنت مړ که او د هغه په ځای بدعت ایجاد که نو الله او د هغه رسول به د دې نه راضي نشي او هغه څوک چې په دې بدعت باندې عمل کوي د هغو ګناه به الله دې ته ورکوي او د هغو به ګناه کې به څه کمښت هم نه راځي لکه چې رسول الله فرمایي ومن سن سنة سیئة فله وزرها و وزر من عمل بها الی یوم القیامه نو چا چې د یو نیک کار بنسټ او اساس او تهداب کېښوده چې هغه د رسول الله په سنتو کې ثابت وي الله به دې ته هم اجر ورکوي او د قیامت په ورځې پورې چې څوک په دې باندې عمل کوي الله به د هغو اجر هم دې ته ورکوي غیر د دې نه چې د هغو په اجر کې څه کمښت راشي او چا چې د یو بد څیز د یو بدعت بنسټ په دین کې کیښوده چې په دین کې هغه نشته نو دې لپاره د دې وزر او ګناه ده او تر قیامت ورځې پورې چې څوک په دې باندې عمل کوي د هغو ګناه به هم الله دې بنسټ ایښو دین ته ورکوي بغیر د دې چې د هغو په ګناهونو کې څه کمښت راشي نو قدرمنو اوریدونکو راشئ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نصیحت واورو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت ژوندي کړو هغه شی چې په دین کې بدعت دی او خلکو هغه ته د دین او د مذهب رنګ ورکړی دی، د خپلو شخصي ګټو لپاره د هغو نه اجتناب وکړو، د هغو نه ځان وساتو. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه فرمایی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل من تمسک بسنتی عند فساد امتی فله اجر مئة شهید رواه البیهقی رسول الله فرمایی چا چې زما د امت د فساد په وخت کې زما سنت ټینګ که نو د هغه لپاره د سلو شهیدانو اجر دی او حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي چې فله اجر شهید یعنی د هغه لپاره د یو شهید ثواب دی نن ورځ زموږ وینو چې زموږ په ټولنه کې ځینې خرافات او بدعاتو ته د مذهب رنګ ورکړی شوی دی او هغه ته دیني رنګ ورکړی شوی او ځینې کسان دي چې په خپلو خرافاتو او بدعاتو باندې ټینګار هم نه کوي او په دې غریب پوه نه دی چې دا نه صحابه و کړی نه رسول الله کړی نه تابعینو کړی او نه سلفو کړی د خپل شخصي ګټو لپاره دا په دې باندې ټینګ ولاړ دی نو قدرمن اوریدونکو مسلمانانو ورونو او خویندو په ځانګړې توګه علماو راجګ شئ د بدعاتو او د خرافاتو په مقابل کې مبارزه وکړئ پاڅون وکړئ تر څو چې دا خرافات زموږ دین نه لرې شي او د هغه په ځای د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت عملی شي بل حدیث چې ابو داود د حضرت عرباز بن ساریه نه روایت کړی په هغه کې فرمایي چې یوه ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته داسې مؤثره وینا واوروله چې زموږ له سترګو اوښکې روانې شوې او په زړونو کې مو ویره پیدا شوه موږ وویلې چې ای د الله رسوله داسې معلومیږي لکه چې دا دې وروستۍ وینا وي نو ته موږ ته نور وصیتونه هم وکړه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې زه تاسو ته په تقوا باندې وصیت کوم چې د الله نه وویریږئ او دا یې هم ورته ویلې په تاسو کې چې تر ما وروسته څوک ژوندی وي هغه به ډیر اختلافات وویني هغه وخت پر تاسو لازمه ده چې زما د سنت او زما د هدایت شوو خلفاو پیروي وکړئ او هغه په غاښونو ټینګ ونیسئ په دین کې د نویو خبرو له پیدا کولو ډډه وکړئ ځکه هر بدعت ګمراهي ده رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله وفات کېده نو هغه فرمایي اوسیکم بتقوا الله زه تاسو ته وصیت کوم د الله په ویرې باندې چې تاسو په سر علانیت کې د الله نه وویرېږئ اگر که ستاسو مشر یو حبشي غلام هم وي او که په تاسو کې زما نه وروسته څوک ژوندي وي نو هغه به ډیر اختلافات ویني نو په دې وخت کې چې تاسو اختلافات وینئ علیکم بسنتي و سنت خلفاء الراشدین المهدیین نو په تاسو باندې لازمه ده چې زما سنت ټینګ ونیسئ او زما د خلفاء الراشدینو سنت ټینګ ونیسئ او تاسو همدارنګه ډډه وکړئ د بدعاتو او د خرافاتو نه ځکه هر بدعت ضلالت دی او هر ضلالت چې دی ګمراهي ده نو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم وینا ده د هغه وصیت او نصیحت دی موږ ته چې تاسو زما سنت ژوندي کړئ راشئ چې شخصي ګټې پرېږدو قرآن او حدیث ته مراجعه وکړو چې الله څه وایي د الله رسول څه وایي هغه بدعات چې نن ورځ په ټولنه کې رایج دي او هغو ته د دین رنګ ورکړی شوی هغه له منځه ویسو د هغه په ځای د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت عملی کړو د الله نه ځان لپاره او ټولو مسلمانانو لپاره توفیق غواړم نور به واورو خو د یوې دمې نه وروسته د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نهه ویشتم نصیحت هغه دا دی چې تاسو زهد او تقوا غوره کړئ یعنی په خپل ژوند کې د همیش لپاره تاسو د الله رب العزت طاعت او عبادت کوئ الله څخه به محبوب شئ او د الله رب العزت بندگانو څخه به هم محبوب شئ ابن ماجه د حضرت ابو عباس سهل بن سعد الساعدي رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته یو سړی راغی او ویلې چې ای د الله رسوله یو داسې عمل راوښیه چې کله زه هغه وکړم نو د الله جل علی شانه او د ټولو خلکو خوښ شم رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل ازهد فی الدنیا یحبک الله وازهد فی ما عند الناس یحبک الناس په دنیا کې زهد غوره کړه الله به در سره مینه وکړي او څه چې له خلکو سره دي په هغو کې زهد وکړه نو خلک به در سره مینه وکړي هغه انسان چې په دنیا کې د الله رب العزت طاعت او عبادت کوي او تل لپاره د الله رب العزت اوامرو او احکامو ته غاړه ایښې وي نو د هغه نه به الله راضي شي دا به د الله دوست وګرځي نو د دې نه به وروسته الله رب العزت ملائکو ته وایي چې تاسو لاړ شئ دنیا کې خلکو ته ووایئ چې دا کس د الله خوښ دی الله ورسره مینه کوي نو تاسو هم ورسره مینه وکړئ نو ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته دا نصیحت کوي چې تاسو زهد او تقوا غوره کړئ تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم زهد ته وګورئ چې هغه د دنیا نه څونه بې پروا ترمذي د حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي هغه فرمایي چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم پر پوزي باندې پروت و په بوریا باندې پروت بیا چې کله رسول اکرم صلی الله علیه وسلم راپورته شه موږ ولیدل چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په بدن باندې د پوزي نښې ښکاري نو موږ ویلې ای د الله رسوله کاشکې موږ تا ته نرمه بستره چمتو کړې وای رسول اکرم صلی الله علیه وسلم موږ ته وفرمیل مالی ولدنیا ما انا فی الدنیا الا کراکب استظل تحت شجرة ثم راح وترکها رسول اکرم صلی الله علیه وسلم موږ ته ویلي چې زما دنیا سره څه دي په دنیا کې زما مثال داسې دی لکه یو مسافر چې د یوې ونې تر سوري لاندې کینی او بیا یې خوشې کړي ترې لاړ شي اما له بده مرغه ځینې ورونو حتی ځینې مسلمانانو نن ورځ د خپل ژوند په دنیا کې دایمي ګڼلی او تل لپاره په تلاش د دنیا کې دی دا ګوري نه چې دا حرامه ده او که دا حلاله ده اصلا په دې کې تفکیک او تمیز نشته او په دې سوچ کې نه دی چې یو ورځ به زه الله رب العزت ته درېږم الله رب العزت به زما نه پوښتنه کوي چې دا مال تا د کم ځای نه که او په کوم ځای کې دې مصرف که نه زهد او تقوا غوره کړئ د الله رب العزت نه ویریږئ د خپل د دنیا ژوند داسې وګڼئ لکه یو مسافر چې د ونې سوري لاندې کینی او د هغه نه وروسته ترې روانیږي دا ژوند ډیر محدود دی بل حدیث چې ترمذي له حضرت عبید الله بن محض الانصاری الخطمی رضی الله تعالی عنه څخه روایت کړی دی هغه فرمایي چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وفرمیل من اصبح منکم امنا فی اسرته معافی فی جسده عنده قوت یومه فکأنما حیضت له الدنیا بحذافیرها رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایی په تاسو کې چې څوک سهار د خپل ځان زړه او کورنۍ لخوا ډاډمن وي په بدن هم جوړ وي د ورځې روزي هم ولري نو ګواکې د هغه لپاره له وسایلو سره دنیا چمتو چې سهار کله له خوبه راپاڅېد هم په امن کې کورنۍ دې هم په امن کې وي په ښه فضا کې ژوند کوي او یو مړۍ ډوډۍ وي چې هغه سهار او ماښام خورې نو په دې باندې پوه چې دنیا له ټولو وسایلو سره تا ته جمع شوې ده څومره وخت چې په دنیا کې تیروي د هغه نیم د هغه درېیمه حصه د الله رب العزت عبادت لپاره غوره کړه په هغه کې زهد او تقوا وکړه الله به عزت د دنیا او د آخرت درکوي دا خو لا پرېږده سهار چې کله موږ کار او دکانداري او مزدوري ته وځو موږ نه د الله یاد هیر وي او همدارنګه مونځ رانه هیر وي جمع رانه هیر وي نو تا نه به الله رب العزت پوښتنه نه کوي الله به دې په خپل حضور کې نه دروي او په دې باندې هم پوه هغه دوکاندار چې پیسې ګټي لمونځ نه کوي هغه دوکاندار چې پیسې ګټي جمع ترې پاتې کیږي په دې پوه شي چې هغه ګټه دې لپاره حلاله نه بلکې حرامه ده بل حدیث چې امام بیحقی له حضرت سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه څخه روایت کړی دی هغه فرمایي چې یو سړی رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته راغی او رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته یې وفرمیل ای د الله رسوله ما ته لنډ وصیت او نصیحت وکړه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل علیک بالالیاس مما فی ایدی الناس و ایاک والطمع فانه فقر حاضر و ایاک وما یعتذر منه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل له هغه څه چې د خلکو په لاسونو کې دي ناهیله شه ان د خلکو لاسونو کې چې هر شی دي طمع مه کوه چې هغه ځان ته په لاس کې ونیسي او په ادامه د حدیث کې فرمایي و ایاک و تم ځان له تمې نه وساته ځکه چې هغه حاضر فقر دی څوک چې تمه کوونکی وي تامې وي هغه حاضر فقیر دی او داسې کار مه کوه چې بیا یې د عذر غوښتنه کوي نو زموږ مسلمان ورور او خور باید په زړه کې استغنا ولري قلبي مستغني وي که په لاس کې څه شی لرې که نه لرې خو تامې مه اوسه او داسې کار مه کوه چې سبا دې ته اړ شي چې د هغه سړي نه ته بښنه وغواړي نو عزت د دنیا او آخرت به ستا په لاسونو کې وي همدارنګه حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي فرمایي چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم زما په دواړو اوږو باندې لاس کیښوده او دا یې راته ویلې کن فی دنیا کانک غریب او عابر سبی په دنیا کې داسې اوسه لکه مسافر او یا لاروی ابن عمر به ویل کله چې ماښام شي سهار ته نظر مه کوه او کله چې در باندې سهار شي نو ماښام ته مه ګوره د خپلې روغتیا پر وخت د ناروغي او ژوند کې د مرګ لپاره کار وکړه تل لپاره انسان کوشش وکړي چې په دې محدود ژوند کې د خپل رب د خپل نه راضي کړي که څه وخت دا دنیا ته ورکوي څه وخت خو دې د خپل زهد او تقوا او د الله رب العزت عبادت لپاره هم ځانګړی کړي دنیا الله څخه هیڅ ارزښت نه لري دنیا د الله رسول څخه هیڅ ارزښت نه لري نو دنیا ته تلاش مه کوئ چې شپه ورځ په کسب د دنیا کې مشغوله یو د حلالو د حرامو کم تفکیک او تمیزم نه وي الله رانه ایر وي قبر رانه ایر وي جنت رانه ایر وي جهنم رانه ایر وي او دا رانه هیر وي چې الله به یو ورځ موږ په خپل مخ کې دروي او زموږ سره به حساب کوي بل حدیث چې امام مسلم له حضرت جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنه څخه روایت کړی هغه فرمایي چې یوه ورځ رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په بازار کې تیریدل او د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم سره ښي طرف او چپ طرف ته صحابه کرام روان ول په همدې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو ځای تیریده چې هلته یو مړ سیرلی پروت و او د هغه سیرلی دواړه غوږونه ډیر کوچني کوچني ول رسول اکرم صلی الله علیه وسلم هغه سیرلی د غوږو ونیو راپورته یې که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د دین وروسته د صحابه و کرامو نه پوښتنه وکړه په تاسو کې څوک غواړي چې دا په یو درهم واخلي ټولو صحرامو رضوان الله تعالی عليهم اجمعين ویلې چې هیڅوک نه غواړي چې دا په یو درهم باندې واخلي او په دې به موږ څه وکړو بیا رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وفرمیل آیا څوک مفت دا غواړي ټولو ویلې قسم په الله که ژوندی هم وای نو دا عیبي و غوږونه یې واړه ول نو اوس خو مړ دی موږ به دا څنګه مفته واخلو په دې سره رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایل قسم په الله چې د الله په ناز دنیا تر دې هم سپکه ده لکه څرنګه چې تاسو ته دا سیرلی قیمت نه لري الله رب العزت که دا دنیا د دې هم سپکه ده نو په دنیا کې ځان مو مشغولوئ چې د دنیا په کسب کې راګیر شئ الله درنه هیر شي د دنیا په کسب کې راګیر شئ د الله د اوامرو د احکامو نه باغی شئ ژوندم په منکراتو فجایو کې تیر شي نه الله ته متوجه شئ په دنیا کې زهد غوره کړئ تقوا غوره کړئ تر څو چې الله رب العزت زموږ نه راضي شي نو قدرمنو اوریدونکو مسلمانانو وروڼو او خویندو که غواړئ چې ژوند هم په دنیا او په آخرت کې ښایسته وي راشئ په خلاصو غوږونو سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا نصیحتونه واورئ امید دی چې عزت د دنیا او آخرت به ستاسو په برخه وي نو قدرمنو اوریدونکو دا زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه